دا د اول نه اخر پوری د مز طریقه کوي رفع الیدین نه بعد وضع الیدین رفع الیدین نه بعد دا وضع الیدین دا مسله اختلافی شو اختلاف په درې عنوانو کې یو دا ارسال دا په مازه کې د یادینو کوزا امام مالک رحمت الله علیه نه دې روایتونه منقول دي یو روایت شعام مشهور دی الارسال الله اکبر رفل دې نو کړو به د لاسونو د زړن پری دویمه دا ارسال چې دی دا وضع لا باس به او دریم دا په فرض کې ارسال او په نفل کې وضع الیدی دائمه ثلاثه په نسبان دي ارسال نشته بلکې وضع الیدین یذوز د یمنا په یسرا باندې دویم کله چې وزه وشي نو وزه تحت السره پکار ده یا فوق الصدر پکار نو شوافی په نسبت فوق الصدر احناف په نسبت تحت السره لیکن څومره حدیث په دې باب کې ذکر کیږي د احناف یا د شوافیو ټولو کې تحفظات یقینا دي نه رجع قیاس کول پکار چې په کوم بلادو کې د د دغه د تحت سره هغه د ذلت او د تواضع علامه داغه پکار ده چې لاس په سینه باندې کې خودو کې خوشو او تواضع وي ناغه پکار ده نمو خداو چې لاس په نامه باندې ولاړ نه دا د تواضع علامه ده زمو دیار کې دغه مفهوم هم دغه ده درېم حکمت الوضع دا ارسال په ځای باندې وزل یادېږي شي نحیت سائل الذلیل پښوی دا هیئت جوړیږي سائل الذلیل سوالی سره دې ډیر ځان ذلیل کی عاجز کی نو دا وزل یادې دې کې دا حکمت دا وزن یدین کې حکمت نو رفع الیدین رفع الیدین بعد وضع وزن الیمنا علی الیسرا فی الصلاه یقول صف القدمین یو وضع الید علی الید دا من السنه خو وضع الیدین وشي تحت السره یا فوق الصدر ټول روایت باندې کلام یقینا دی نائمه ثلاثه قائل دي او مالکیه دي دي قائل بس وضع یا د ارسال نه بعد هغه قرات باندې شروع کوي د فاتحه نه احناف او شوافی حنابلہ دعا استفتاح قائل دي احادیث کې مختلف دعاګان راځي کوم یو دعا وای که یو سړی ته ټول دعاګان یاد دي نوافل دي ځان لکه نو ټول دی وای پکې او د شاه صاحب رحمت الله علیه یو قاعده وضع کړې ده چې په کوم ځای کې څومره ادعیه راځي په هغه کې کوم یو دعا غوره کوي نو غوره ده نو شوافیو په دعیو کې دعای توجه غوره کړی دا انی وجهت وجهه دا مسما کیږي په دعای توجه باندې خدا دعای توجه بعد تکبیر تحریمه ده دا نه چې مخکې ته دعای توجه وای بعد تکبیر تحریمه احناف او حنابلہ په قول باندې دا دعای سبحانك اللهم دا غره کړل احناف او حنابلہ امام ابن قیم رحمت الله علیه په ذات المعاد کې ذکر کوي اختاره احمد بعشر وجوه فلس وجوهات په وجبان دي دعای استفتاح کې سبحانك اللهم دای غره کړی دا یعنی کدا ټول دعاګانې وای نوم ټیک ده او کاغه دعاګانې کې باج غره کړي نوم ټیک ده لیکن از دانه چې تزان ته وای خپل نیت یو کړ موږ د فاسد شي انا اول المسلمین ته پلان مخکې مسلمان شي موږ د فاسد شي نیت غلط وانا اول المسلمین اللهم انت الملك لا اله انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا د خیر نسبت الله ته او د شر نسبت هم الله ته پکار دی مطلب دا والشر لا شر والشر المعذ مناسب نه دي چې نسبت وشي تا ته خیر او شر ټول الله پیدا کړی دا کې خیر دی والشر لا شر الیک والشر المعذ لا نه دي چې نسبت وشي تا ته ما څه پټ کړی دي اخکار مې کړی انت لا اله الا الا وبه قال حدثنا عمرو بن انا من المسلمين واكن حکایتن نه خیر د مسلم فاسد کیږي که حکایتن نه بلکې تو چې اول د مسلمانانو فساد د مس خطر ده وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا حمران قال السلام وقد حفظ النفس تیز رات سانکیده زه شان کېدم فقلتها قال لقد رايت اسنه عشر ملکن دولس ملائک الله را لګلو دا ماولی دا یتدرون غټول سبخت کول منډوال ايم يرفعها دا کلمات خستو طیباتو نو غالبا حروف ما جمله دا دولس دي دولس ملائکه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل لفات السماوات الارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم عبادك فيما كان فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق الله هدایت راكي ما تاب پاغ مسائل مختلف فيها كي چې حق کومه مسله ده بیزنیک انک انت تهدی من تشاء الى صراط مستقیم نه ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابو قرباني هر حالت کې دعا مسنون د نور ائمه په نسبت دي کلمات مشابه نه دي پکار ها سجده چې دا هغه د دعا د اجابت لپاره د قریب ده سجده نه وبه قال وبه قال حدثنا كان بي انور بن النعيم قال سمع الركوع قال سمع الله لمن حمدا قال رجل وارى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دولس او حروف پکې د څه د پاسه دیر شو نو دور ملائکه لیکن دیو سړی فعل او دلالت په استحباب باندې کوي د شاه سب قاعده وا حویلی بهتر دی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي زبير عن طاووس عن ادوا وقت انت قيام السماوات والارض الله تنگرانی د برو د کته ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن في انت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق وساد حق اللهم لك اسلمت بك امنت عليك توكلت اليك انبت بك خاصمت اليك حاكمت ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ قال ابو داود واز رابي يقولون هو علي بن علي الحسن مرسلا الواه من جعفر خو جعفر د د شقر راوي دی خلم يروي الا تلق بن غنام نو تلق بن غنام شهید د بخاری راوی دی نو د نقل کول څه چلو شو په خبره پوه شو هیڅ نقصان نشته تلق بن غنام او مخکې جعفر دواړه شکر راویان دي د شکر راویانو روایت کې څه کلام د بخاری مسلم راویان دي نو سکته اولا کې دعای استفتاح او دا سکته ثانیه بعد ولا ظالم سکته خفیفه ده او سرن امین ویل لپاره هغه سکته کې فاتحه نشي ویلې اذا کبر الامام حتا يقرا دعا استفتاح شو پدې کې وسکتن اذا فرغ من فاتحه الكتاب یو بل سکتا و سورتن عند الرکوع د رکوع د تلون مخکې لوونه سکتا قال فان کر ذلك علی عمران بن حسین ودا ناشنا خبره ده قال فكتبوا في ذلك الى المدينه الى الى ابي ابي تا ولي کلی شو د سکتتین وای دا خبره ثابت ده کنه فصدق سم هغه تصدیق وکړ د سمری نو سبتاتن قال ابو داود سبتت اذا فرع من فرغ من القراءه دا دو سکته شوی یو سکته د پاره د ویلو د دعا سکته او دیم سکته د پاره د ویلو د امین سر رات بس د خبره صحیح ده دا سکتتین ثابت د نبی اسلام نه اوله سکته لدعاء الاستفتاء دیمه سکته لطیفه د پاره سرن امین وفيه قال حدثنا ابن مسنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بهذا قال عن خطر انس کې بسکته کولو فقلت له بي ابي انت وامي زما پلار د مور قرباني پتا باندې دا دعا وا الله زما او د ګناونو په منځ کې دومره بعد لريواله پیدا کی لکه څنګه بعد شته په مشرق او مغرب کې الله من کلی من خطا کسب لفظ من الدنس الا ما پاک کی دو گناون نا لکه څنګه چې سپینه جامه پاکیږي د خرونه اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد اے الله زما لره په وور باندې په وبو باندې په غلې باندې په ګرم وبو باندې جامخ صفا کیږي په یخ وبو باندې نه د یخ شایبه د جهنم راځي شایبه د جهنم راځي یا خدای ما اوږي او زړه می یخ کی ما صفا کی او زړه می یخ کی تسکین د قلب راشي